الله الرحمن الرحیم باب غزوت تبوک وهي غزوت العسره استاد صاحب په غزاګانو کې اخیری غزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې غزوه تبوک په نهم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزا لتلی هغه ته د تبوک غزام وای ځکه دا غزې نامه تبوک دی هغه ته عزو عسره هم وای عسره من سخت غزا لکه دا ډیره سخته وه ته براش او د دې بل نامه د حشکی لیکلی ده غزوه الفازحه غزا شرمون کې مړه منافقان او شرمول اوس پورې وی کلمې وی ارسه به وی چې دا غزا رااله پکې پاتې شو دنیا ته او شرمول چې دا دغه دي منافقان دي واقعا داسې شوی و چې مدینه منوره ته خبر راغی چې د روم بادشاه څلوېښت زره فوج را رالیږلی دی شام ته او د دې بلقا ورته وایي د تبوک نه لږ وړاندې چې لاړ شی دقه ځای ته یې رالیږلی دی او د فوج د حوصلې د اوچتولو دپاره د یو کال تنخوا پیشګي ورکړې ده چې دوی ته څه مسله نه او دا اراده ده چې په مدینه منوره باندې حمله کوو او د عربو بعضې قبایل چې هغه عیسیانو هغوی هم ورسره یو ځای شوي دي څلوېښت زره فوج مسلح دا راغلی دی او د تبوک په سرحد باندې په بلقا مقام کې دوی پراته دي حمله کوي په مدینه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښکارا خبره وکړه چې دغه سي تبوک لزو او ځانونه تیار کې ښکارا اعلانونه وشو اوس دا دی چې بیت المال کې سنو دلته کې سوالو مسله و دلته د خرچې مسله و ډېره زیاته مسله و اعلان وشو د چندې هم الله دې په دې صحابه باندې خپل کرم وکړي نو ساجيبه غوندې اخلاص وکړو حضرت عمر تاسو به وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چاندا راوړله رسول الله وتوي کور دې سپرې خودل وایی د الله او د رسول محبت می پریخود ټول ارسه راوړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره چې څومره مالو په منځ نیم کو نیمه راوړو نیمه کور پرې خو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه نور چنده خو سکه نقدې سلويخت دو سوا اوقیه سونه راوړله یو اوقیه سلویخ روپی وی سلویخ تولی دا دو سوا اوقیه چانده او دا نور خو پریده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ درې سوا اوخان سره د خپل سامانونو دی چاندې ته پیش کړ داسې سل اسونه داسې زر اشرفې دی پیش کړې ما وی ار صحابه یو بل صحابي دی د قبا کې به اوسېدو هغه سل سټې کجورې راوړې بعضې غریبانانو چې خوارانو سره سنو دوه سیره کجورې او درې سیره کجورې دا به راوړې منافقانو دا پروپیګنډې شروع کړې قرآن مجید کې بیان دی چې چا به ډیر شی دروړو وی مرائن دا ریاکار دی چې چا به لږ شی راوړو وی الله په دې لږ سی باندې اوس په یو سیر کجورو سو په دو سیرو کجورو سو خو مړه دا وی چې زما نامه هم په دغه کې ولیکل شي چاندو والا کې خیر لنډه دا د تبرس پوره تفصیل راشي اسلامی فوج تیار شو سومره یو روایت کې داسې راځي چې دیر زره فوجو بلکې راځي سلویخ زره فوجو یو روایت کې داسې راځي چې سبعین الفن اویا زرو خو خد دا د دا روایتونه صحیح دي دیر زره او سلویخ زره چې تاسو د حدیثونو ته وګورئ نو داسې معلومیږي چې د دیرشو نه برو او د څلوېښتو نه دغه راښکته و نو څوک چې دا کسر نه شماري نو هغه دیرش وي څوک چې دا کسر پوره کوي څلوېښت وي دا اسلامي فوج لاړ روان شو ډېره سخته جنګ جهاد و د تبرش چې کله دشمن خبر شو چې وای دا خو خدای کو زمریان را پسې رالل بس هغوی خپل ځای پرېښود او لاړل دغه شو تښتېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ شل ورځې هلته تېرې کړې او په دا شل ورځو کې په دغه علاقې کې چې کمې دا صوبې وې هغې کې یو صوبه ډېره مشهوره وه دومة الجندل به وته وی دومة الجنبل جندل دا هم د دی رومیانو زیر اثر و د دې کوم سردار شو او کېدر به وته وی او کېدر حضرت خالد ابن ولید ته رسول الله صدا پاسه سلويخ صدا پاسه سلور زره شاسوار ورکړه سونو والا چې لاړ شه او کېدر پسې او هغه به دغه له راوتلي وي ښکار له او هغه گرفتار کا مړکوه یې مه ریوله او که انکار یې کو نه راته نو مړ یې که دا چې ورپسې لاړو چې ګوري او کېدر دی اوس دا ځنګلي غوی دی په مخه کړی دی خلک هم ورسره دي رور هم ورسره دی صحابه دې گرفتار کړ او که دیر گرفتار که چره وست رسول الله تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و سره هغه اخلاق وکړل هغه کردار چې بی اندازې متاثر شو ورته وی حضرت زه تا سره صلح کوم وی څنګه صلح کوي مو خو تا ته سندي ویلې وای نه تا سره زه صلح وکم دا زما فخر دی وای څنګه صلح کې وای زه تعالی سلک څه شی در کوم وای څه وای دو زره او خان در کوم چې دا زما ستا سره صلح ای چې بیا سبا سمنګ ماته سونه وای اته سو د لاسونه در کوم سلور سو د لزغره در کوم سلور سو د لشدینو نیزه در کوم ډیره خره هغه راوړل داسې بله صوبه داسې بله صوبه دغه علاقه کې چې څومره صوبې وي هغه مسلمانانو سره صلح وکړي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی پر رجب کې تلو پر رمضان کې راغی دا نور ورځې په لارې تېرې شوې تبوک کې شل ورځې تېرې کړې وې ښه الله پاک مسلمانانو ته یو بیاندازي عزت ورک دا د دوی هغه غذا و آخري چې په خپل مبارک بدن کې دی د پکې شرکت کړو د دې نه پس بیا رسول الله بل غزاله نه دی تلی تبوک نن سبا غالبا سعودي سره دی دا د پاکستان ډیر خلک پاغي کې الته پراته دي بابو غزوه تبوک دا باب دی د غزا د تبوک غزوه تبوک وته څه کوي چې د غزې د رسول الله اسلام چې کوم ځای د غزا ته تللی و د هغه ځای نامه تبوک ده وهي غزوة العسره امام بخاری وایي د دې یو بل نام هم ده غزوه عسره اکثر تاریخونو کې راځي غزوه عسره عسره په مقابل د یسره کې دی عسره معنی سخت غزا در تبراشی ډیره سخت غزا وه یو خو مزل بی اندازې و بل دشتې وې بل وچکالي وه بل دشمن ډیر زیات و بل دغه دا و چې په مدینه منوره کې باغونه پاخو باغونه پاخه شوي او دا باغونه د دوی د سالانه مدنو نو دی غزا ته تلل ډیر سخت نو ځکه ورته څه وایي غزوه عسره حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ابو موسى اشعري وي چې زمونږ د قوم ملګری اشعریین غریبانانو خوارانو سره سورلې نه وی چې د رسول الله سره تللی وي تبوک ته ابو موسی وی ماته ملګرو وی چې تلاړ شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا چې حضرت مون غریبانان یو سورلی را سره نشته مونږ له سورلی راکا اچ زوار لم دغه وخت کې هغه غوسه او سچل بو وی راته قسم وکړه چې په خدای قسم چې تاسو له سورلی در نه کوم چې رالم واپس ملګرو ته مې دا خبره وکړه چې ګورو رسول الله جواب راولېږ چې راشه او پنځه یا شپږ اوښانو دی راله راکړه چې هم دا والی هغه بیان دی قال ابو موسی اشعری وی ارسلنی اصحابی اولیګ مالا ملګرو زما ارسلنی اولیګ مالا چاولیګ د فاعل کې اصحابی ملګرو زما د خپل ملګرو زه اولیګلم چاته الی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ته الکه سشی له ولېګلې اساله چې زه سوال کوم د رسول الله نه الحملانه د سورلو الحملانه د سورلو حملان هغه سارو ته وایي چې په هغې باندې څوک سورلي کوي یا بارونه پې اچوي چې سوال وکړم زه د رسول الله نه د سورلو لهم د د خپلو ملګرو دپاره ښه اذ هم معه ځکه چې دوی د هغه سره و د رسول الله سره په سفر باندې تلله او دلته سورلی وینه او دا کم ځای کې دا واقعه کومه وه فی جیش العسره په هغه لښکر کې چې کوم د غزوې عسره وه د غزوې عسرې د پاره چې رسول الله کم تیارې کو په هغه دغه کې الکه غزوې عسره دا کومه یوه ده وهیه غزوې تبوک چې هغې ته خلک غزوې تبوک وایي ابو موسی اشعری وی زملګرو راولېږلم رسول الله ته چې رالم فقلت ما وتوي یا نبی الله اې دا الله پیغمبره ان اصحابي یقینا زما ملګری شي ارسلونی الیکا زاغوی را لګلې يم تا ته لتحملهم چې ته سورلی ورکې غویلا فقال پیغمبر علی السلام طبیعت هغه کې غوسه فقال پیغمبر اسلام وی والله قسم په الله لا احملکم زبسوارنکم تاسو علی شیئن پس شی باندې سورلی در نه در کوم که جنگ ل... جهاد لزه زه کنه زه مزه الکه دا ټکی درته ولی وی ووافقته زمخامخ شم دا غسره وهو غضبان په داسې حال کې چې هغه غوسه دغه وخت کې رسول الله غوسه خیر فرجعت الى اصحابي زه واپس رالم خپلو ملګرو ته فاخبرتهم ما ورته خبر ورکړ الذي د هغې خبرې قال النبي صلی الله علیه وسلم چې ویلې وه پیغمبر علیه السلام خیر چې رالم د پیغمبر علیه السلام په زړه کې هم خپلو ملګرو ته بې اندازې درد او بې اندازې شفقت و فلم البس نو ما درنګ نو تیر کړي فلم البس ما وخت نو تیر کړي الا سویعتن مگر لږ غوندې وخت خپل ملګرو سره مې لږ غوندې وخت تیر ک اسمعتو بلالن ناګهانه ما واورېدل د بلال نه ینادي اواز یې کو چې این عبدالله ابن قیس چرته دی عبدالله ابن قیس ګورو بلال صاحب راغی اوازونه کوي عبدالله ابن قیس چرته دی عبدالله ابن قیس چرته دی عبدالله ابن قیس خو پیژنې کنه دا د ابو موسی اشعری نامه ده ابو موسی اشعری پاتې شو ولا ټیک ده ولا اشعر زه خبر نوم زه خبر نوم چې رسول الله لغه د غصه دی ورجعتو زه واپس رالم ملګرو ته حزینه چې هغه غمجن وم او ولې غمجن وم چې رسول الله دغه رانه کړې سورلې من منع النبي صلی الله علیه وسلم د دوو وجو نه یو د دې وجې نه چې پیغمبر علیه السلام راته منع وکړه چې سورلي رانه کړه او دویم دا دی چې اسنه رسول الله ما ته غوسه شوی نه ما نه خپه نی ومن مخافت ان یکون النبی صلی الله علیه وسلم او بل د دې یری د وجې چې پیغمبر علی السلام چې دی وجه ده ابا ابا غوسه شوی وی ماته ابا غوسه شوی وی فی نفسه په خپل زړه کې علی ماته د دوو وجو نه یو ما وی چې رسول الله را له شی را نکو او دویم دا دی چې یریدم چې خدای دی خدای خیر وکړي زما خیال دی رسول الله ما نه ناراضه دی نو فرجات الی اصحابی زرالم خپل ملګرو ته واخبرتهم ما وته خبر ورک الذی د هغه قال النبی صلی الله علیه وسلم چې ویلې و پیغمبر علی السلام فلم البس الا سویعه نو ما تیر نک مگر لګونه وخت سمیت بلالا ناګنه ما وورید د حضرت بلال نه ینادی هغه اواز کو او سی وی عین عبد الله ابن قیس ان شرط دی عبد الله ابن قیس وی ما وتوی دایم سوی فاجبته ما اغل جواب ورکو فقال نو دراته وی چې ال رسول الله دی غواړي عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړه رسول الله یدعوک هغه راغواړي تا رسول الله دې راغواړي اله داغه دعوت قبول کا ما وی ډیره خدا فلما اتیته هر کله چې زرا لمغتا نو قال راته وی دغه ابو موسی دغه جوړه او دغه جوړه او دغه جوړه واله د وخان را تخی دغه جوړه دغه جوړه او دغه جوړه واله قال رسول الله را توي خذ ونسا هذين القرينين دا دو جوړه قرينين اغه دو خانو توي چې په یو پړي کې هم تړلي ښه په یو پړي کې جوړه واله دا جوړه وهازین القرینین او دا دوه جوړه اکثر استادان وی دلته یو ټکی پاتې شوی دی دا دوه جو دا جوړه دا جوړه دا دوه ځله دی خو دا دی درې ځله چې وهازین القرینین او دا جوړه لسته ابعرتنا رسول الله وینا وکړه هغه شپږو اوښانو ته نو ما وی شپږ علي جوړیږي چې خبره درې ځله شي دا جوړه او دا جوړه دا جوړه الکه د اوښان چرته رالل وی دقه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه نه غشتیو دا ټکی څنګه دی ان الله یقینا الله او قال یا دسې وای د راوي شک دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول چې دی یحملکم هغه سوري تاسو علی هؤلاء پدی وخانو باندې د دې وجنه مزه کوي فرکبوهن په سوار شي هغه سوري تاسو علا هؤلاء په دیو خانو ټیک دا سوریم خو ګورې یو شرط دی اسې نه چې ستاسو په ما بدګماني را نشي د خو ته ویلي وختي کنه چې رسول الله انکار وکړو وختي وته وی رسول الله انکار وکړو بیا دا دی خان راولېګل اسې نه چې ملګری راته وی چې ته دروغجنې تا وختي ویلی و چېرې رسول الله وایي تاسو له زه سورلي نه درکوم چېرته راباندې ګمان د دروغجنو ونه کې نو ما سره به ځې هغې خلکو له به ځې چې کومو خلکو د رسول الله هغه خبره اورېدلې وه ولکنی والله لیکن زه چې یم په الله قسم لا ادعوکم زبتا سپرې ندم لا ادعوکم زبتا سپرې ندم حتی ینطلق معی تر دې پورې چې لاړ شي زما سره بعضکم بعض استاسو الکه ما سره به یو کس لیږې چې لاړ شي هغه خلکو ته چې کوم خلکو د پیغمبر خبر اوریدلې و چې ما ته ویلیو چې په خدای قسم چې دلې در نکم ینطلقو چې هغه لاړ شي ما یا زما چې لاړ شي ما یا زما سره بعضکم بعض استاسو الی من هغه چاته سمعا چې هغه اوریدلې ده مقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د رسول الله الکه دا تحقیق ولې کې چې چرته بدګمانی را باندې ونه کې لا تظنو چې اسنه تاسو ګمانونه کې لا تظنو چې تاسو ګمانونه کې انی حدثتکم چې هغه وختي ما تاسو ته خبره چې ما بیان کړو تاسو ته شی اند شي لم یقله رسول اسلام چې نه دی ویل هغه له پیغمبر علی السلام چې تر باندې دا ګمانونه کوي ما خو ته وختي وې کنه چې رسول الله وې سورلی نه در کوم اوس هغه دی راولېږلې نو تاسو به په ما دا ګمان کوئ چې دی وختي دروغ ویلي فقالو لی نو هغوی ما ته وویل چې مړه دا خبرې مه کوه زمونږ په تا باندې بدګماني نشته دی والله قسم په الله ابو موسی انک یقینا ته چې عندنا پنې زمونږ له مصدق ستا تصدیق کولی شي ستا تصدیق کولی شي مونږ ستا خبره منو د وینا ما سره بځه خ وای زه چلو چې ته وای چې زه به را سره زه لاړ به شو د سره ولنفعلن ما او موږ به خامخا کوو هغه کار احببته چې ستا خوښه ده ستا دا خوښه ده چې ما سره یو سړی ولیږې د سره به ولیږو فانطلق ابو موسی نو بوت ابو موسی بنفر یو جماعت منهم د دوینا د دوی ملګرو یو ډله یې بوتله او هغه خلکو له ورلل چې کوم خلکو د رسول الله خبره اورېدلې وه چې والله چې سورلي دله در نه کم حتی تر دې پورې اتو الذین چې دوی رالل هغې خلکو ته سمعو چې هغوی اورېدلې وه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا د رسول الله الکه وینا د رسول الله سوا منعه چې هغه منع وه د هغه ایاهم دوی له چې پیغمبر اسلام منع کړی و چې تاسو له سورلي نه در کوم او ثم اعطاهم بعد او بیا ول رستو ورکړه دا ټوله خبره یو ته ووروله فحدثوهم نو هغه چاله چې ورلل هغوی ورته دا کیسه وکړه چې او اول یې منع وکړه بیا یې ورکړه ښه بمثل ما حدثهم په شان د هغې چې دوی ته بیان کړو ابو موسی ابو موسی دلته خو لږ مختصر دی که تاسو ته یاد یې هغه بل ورځ تېر شوی و چې موږ له رسول الله دا شپږو خان راکړه که درته یادي که یاد نی درته به اوس رایاد شي نو وی سره خپلو کې مو وی چې داسې نه دا خو موږ پیغمبر علیه السلام چرته دوکه کړی نی هلته قسم کړی چې والله چې د لیدر نه کم هسې نه د پیغمبر نه هیر شوي نی قسم د پیغمبر نه به قسم یری او دا د موږ له شی راکه نو دا خو دغه سره دوکه شوه ابو موسی وی موږ ورلو هغه ته مو وی چې حضرت تا خو وختي قسم کړو چې سورلی بدل در نکم او اوس در را راکړه دا ولی نو پیغمبر سم وتسو ویلو یاد شو دته وی نه مسله دا سه ده چې کله سړی قسم وکي او د قسم نه بل پلو خکاری په کارو چې هغه قسم مات کی او هغه دغه وکي هغه کارو کی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مسلم بن سعد عن نبيه حضرت مصعب ابن سعد روایت کوي د خپل پلار سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نه عشره مبشره کې دي رسول الله بدت مامام وی دا زما ماما دی ځکه داغه د ماماګانو د کورنۍ نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول خرجه هغه اوت الی تبوک غزوه تبوک ته الکه چې تبوک ته وته د مدینه منورې ذمہواری چاته حواله کړه په خپل ځای قائم مقام سوک نو فاستخلف علی رسول الله شه دی قائم مقام که د خپل په خپل ځای باندې علی علی په خپل ځای قائم مقام که دی روایت نه دا معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خلیفہ ځان له مقرر که علی لیکن درته به راشي بل روایت کې دی چې رسول الله ځان له خلیفه که عبدالله ابن ام مکتوم هغه په سترګو باندې ړوند نو هغه صحابي بل روایت کې داسې راځي رسول الله د مدینې نه اووت او خپل قایم مقام یې که محمد ابن مسلمه دا ډیر بادر سړی و د مدینې باشنده و محمد ابن مسلمه دی کو تاسو بس کوي یو ځای کې دی علي خلیفہ کو دویم کې دی دغه ک عبد الله ابن ام مکتوم او بل ځای کې دی چې محمد ابن مسلمه سم مسله نشته خبره اسانه ده درې مسلې وي یو د رسول الله د کور د حفاظت مسله و د کور د حفاظت لپاره رسول الله حضرت علی خلیفہ کو چې زما د کور د بیبیانو به خیال ساتي ځکه چې په دې خو پردې سړی نشو مقررولی نو د کور قایم مقام څوک شو علی دویم د رسول الله چې دی سو جماعت مصلا جمع نو د جمع د پاره خلیفه مقرر کو عبد الله ابن ام مکتوم یو انتظامی مسئله انتظامی تاسو شو ته والی وایې د غونډې مدینه والی د قومونو هغه محمد ابن مسلمه کو والی د مدینه دغه کو محمد ابن مسلمه د جمعات د مصلی والی دغه د خلیفه عبد الله ابن ام مکتوم کو او دغه شه د خپل کور قائم مقام دغه کو علی صاحب خیر قال دلته خدا سي دي رسول الله روان شو د مدینه نه بار اوت الته لګه د مکه چې دا قومونه رو رسیږي دلته خلکو پروپاګاندا شروع کړي چې علی پاتې شو د جنگ نه او دا یریږي او دا داسې دي بس د خپل سامان د جنگ را واغشت او لاړ چې لاړ پیغمبر علی السلام لا وای دا سره را لته خو ما دغه کړی وی چې د کور حفاظت کوه هغه وته دا واقع بیان کړ وای خدای دې په خیر کا د یو پیغمبر چې زی او خپل ځان لقای مقام په خپل ځای بل مقرری دا سبدا نه ده ولی موسی علیه السلام چې ته نو خپل قایم مقام حضرت هارون نو کړی نو ولې دا څه د شرم خبره وسه نه دا خو د عزت ده شرمېږه مه لاړ شه پاتې شه نو قال علی شکایت کوي چې حضرت نو مدینه کې به زه د ښځو سره او د ماشومانو سره اوسېږم سړي خو چې څومره دي هغه دغه لاړل جهاد له اتخلفني آیاتما رستو پرې دی فی سبیان په ماشومانو کې و نساء په خزو کې سړی بزی جهاد ته او یا په ماشومانو او خزو کې بز پاتې نو قال رسول الله وتوی چې الا ترزا آیا ته نه خوشحالیږي ان تکون مني چې ته شې زمانه بمنزلت هارون من موسی په شان د هارون د موسی نه خوښه دی نه ده دا خو ستاسو بېعزتي نه ده چونکې حضرت موسی علیه السلام چې ته نو هغه ته د هارون نه بل قریب څوک نو قابل اعتماد ورته بل څوک نو نو هغه خلیفه کو دقسې زه زما نو د کور په باره کې د بیبیانو په باره کې قابل اعتماد ستانه بغیر زما بل څوک نشته ځنې خلک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی خلیفه کو چې خلیفه کا ورته وایي ته داسې زما سره لکه هارون چې د موسی سره و د رسول الله نه رستو په کارو چې حضرت علی خلیفه شوی وي دې کې خو اشاره د خلافت د علی ته مونږ وایو دې کې اشاره د خلافت د علی ته ولې ځکه تشبیه ورکړه د هارون د موسی سره نو مونږ ته وایو ولې موسی علی السلام چې لاړ نو هارون علی السلام دغه خلیفہ اوسه هارون علی حضرت موسی مړ شو نو هارون علی السلام دغه خلیفہ چې اوس د پیغمبر په ځای باندې دغه خلیفہ شي علی هارون خو مخکې مړ شوی دی او موسی علیه السلام رستو تا دوی وی نه نو دا خلیفه دی که نه نو مونږ ورته وایو چې خلیفه به علی صحیح وي که د موسلی خلیفه کړی وي یا د غونډې مدینې خلیفه کړی وي نو دا خو نه د مدینې خلیفه و نه د جماعت خلیفه او د مصلی دا خو دغه د کور دغه خلیفه او د کور خو اوس هم منو چې هغه اول خلیفه او دغه د کور یو دی د غون مسلمانانو خلیفه نو هغه دین او ابوبکر صدیق خ الا انه خو دومره ده چې لیس نبی بعدی زمانه پیغمبر پس نشته وقال ابو داود حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مصعبا دلته یو دغه دی د سند کې مصعب روایت کوي د پلا ناسه شعبه روایت کوي عن الحکم عن مصعب دا عن خو صحیح کوي کنه عن دا عن عنا دا عن عنا کله نه کله به شوبه دا ټوقه کوله چې عن عنا به کوله دلته به راوي غرزو من دا عن سره شرویت وشي نو دا د دې دا ضرور نه ده چې دره دا خبره د نوریدلی ریاضه ته یو خبره بل چاته وکې دا غنه بیا زه وورم نو زه ستانه روایت کوم چې عن ریاض نو ما د دن اوریدلې ده دا عنعنه ده نو دلته هم دا شک د شعر راوی به غورځېدلی نو دلته دا دویم سند دی ذکر کوي په دې کې تصریح پسې ما باندې ده چې نه د مصعب نه دا حدیث اورېدلی دی وره دلته داسې دي قال اعلا صاحب وی غزوت مع النبي صلی الله علیه وسلم غزا ته لاړم سره د پیغمبر علی السلام الکه کمی غزا ته لاړې العسرا چې هغه غزوه عسرا ده تاسو ویلو کنه هغه سخت غزا چې هغه د غزوه تبوک ده تاسو هم اعمال کوي کنه خو په دې زنو اعمالو باندې تاسو ډیر اعتماد یې چې یاره دا به سبب د رضا د الله شي ما وی ارخ سړی عمل کوي خو په خپل اعمالو کې په بعضی عملونو باندې اعتماد زیاتی چې دا به سبب زما د مغفرت شي یا علا وی چې ما خو ډیر اعمال کړی دي خو غزوه تبوک نه ده دا غزوه تبوک چې کوم عمل ما کړی دی نو په دې زما ډیر زیات اعتماد دی چې الله به دا سبب زما د مغفرت او د رضا وګرځي نو دی وی اوسق اعمالی دا ډیر قابل اعتماد د عملونو زما او اندی پنه زما قال عطا عطا وی چې د صفوان شاګرد دی فقال صفوان صفوان وی چه قال یعلا یعلا وی فکان لی اجیر او زما یو مزدور دا یعلا وی چه زما یو مزدور ما سره تلو فقاتل انسانا هغه جنگ وکړ د یو سړی سره زما یو مزدورو دې ټکی ته به ګوره ښه بیا به پرې راځو د جنګ وکړ د انسان سره د یو سړی سره یاد خیان لري ما یو په دې برازو زما مزدورو هغه د یو سړی سره جنگ وکړ فغز احدهما نو چکو لګاو یو د دوی ید الاخر په لاس د بل دا زما مزدورو او بل سړیو د دواړو سره جنگ شو د یو دا یو کس اولګید د بل کس په دې لاس چکو لګوي چې لاس باندې چک ولګاو نو دی غریب دا لاس چې خوږ شو نو دی ته راټک وو په چای چې چک لګولې او دته دا لاس راټک وو چې راټک یې وو دا هغه غاښ وخته هغه غاښ پکې نه نوته او غاښ اوس دا راغی رسول الله له داوا کوي چې حضرت دانی زما غاخو وسته وی ولی وی داسې کیسه و وی خا نو ته به په چک لګې او شخوان به په وهې لکه د اوښ په شان او د به درته د لاس هم داسې په خوله کې نیولي راکاږي به نه زه خپل کار کوه خ قال عطا عطا وی فلقد اخبرني صفوان خبر را کړی دی ما ته صفوان چې ايهما غزل آخر چې کم یو د دوی هغه چک لګولی او په بل فنسیته مات نیر شو دغه وی چې صفوان راته ووی ګوره یو د یعلا صاحب مزدورو یو بل سړی و د دواړو جنگ شو نو صفوان راته ویلی و چې هغه پلانی په چکو لګاوه او د هغه بل سړي لاس و نامې راته اغشتې وې خو ما نه اوس غیر شو چې هغه چک په چالو د مزدور په لګولې و او که د بل په لګولې و بیا د خیال لري ما تا خپل استاد صفوان ویلیو چې اچک په چا لګولیو دی هم راته ویلیو او د په چا لګولیو خو فنسیته ما نه هیر شو مړه لنډه دا ده اما وی انسان ته ګورې دا په خپله یالا دی ښه یعلا په خپله دی دا یعلا د مزدور سره دغه شوه د خپل اجیر سره لانجه شوه چې لانجه شوه دا بالدار په زړور راغی یعلا چې په زړور راغی د دې مزدور غریب په لاس دغه ولګو چک دا غاخونه دغه په لاس کې وردن نکړو نو مزدور غریب ته د لاس راخ کو دا مخامخ غاخونه نه دي په دې کې یو غاخ روت فاتیا فاتیا النبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه را لل پیغمبر علی السلام ته چرال دا قصه وته بیان کړه نو فاحذر نو پیغمبر علی السلام توی کو استاد زبوی توی کو سنیته تاوان د غاخ ده د وای زخ خپل کار کوه چا کمپیتا لګولې دی غریب دنه لاس راخ کو غاخ دی روته اوس وای چې ما زما غاخ وستو نو باطل ک رسول الله سنیته تاوان د غاخ ده او قال عطا عطا وی وحسبت زما ګمان دی چې انه قال صفوان سه ماته داسې وی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وتوی خا خا تا پیچک لګولی و غاښونه د هغه په سرمن کې دننه کړي وو او هغه به تا نه لاس نه راښکه همداسې به یې درته پرېښوده افیدعو یده آیا ده به پرېښوده خپل لاس فی فی کا ستا په خوله کې او تقزمها او تا به پې شخوند وو تا به پې شخوند وو او ده به راښکه نه او کانها فی فی فحل لکه ته به وی چې دا دی په هغه خولې دا نر اوښ کې یقزمها چې په دغه د شخوند وی خانو دی غریب بدل دا لاس ستا په خوله کې هم داسې پرې خوده لکه د اوښ په شان به پې تا شخوند وو او د بدن لاس راخکنه زه خپل کار کوه بس دی